بل لیک زموږ اوریدونکو حکمت الله مجددي او احسان الله مجددي رالیږلې پوښتنه کوي وایي که چیرې یو مؤمن مسلمان څخه لمونځ قضا شوی وي او دغه مؤمن مسلمان د جومات په وخت ورمانځه ته ورشي ده ته څه په کار دی باید قضایي لمونځ راوګرځوي او که جماعت ورسره وکړي له امام سره حضراتو د دغه سړي څخه تاسو پوښتنه وکړئ چې دا قضایي لمونځ باندې سته او همدده لمونځونه قضایي ډېر دي که لږ که داسې وي چې شپه لمونځ د ده پر ذمه قضایي وه یا تر هغه هم زیات بیا نو کولای سي چې دی دا وقتي لمونځ د امام سره په جماعت هغه قضایي لمونځونه دي بیا وروسته راوګرځي او که داسې وي چې دغه وخت ډېر تنګ وي هم دې دا وقتي لمونځ وکړي هغه قضایي دې پرېږدي او که داسې وي چې هغه قضایي یو مخ ایرو دا وقتي لمونځ د جمع یې وکړي داسې یې دي نو په دا درې صورت کې ترتیب د مابین ځي یعنې لمونځونه قضایي شپږ وي یا تر هغه بالابود یا وخت ډېر تنګ وي چې دواړه لمونځ نه شي ځایولی هغه قضایي به پرېږدې وقتي به نه قضا کوي او یا نسیان راشي چې قضایي لمونځ دې هېر وي او که داسې وي چې دغه سړي باندې پنځه لمونځ یا څلور لمونځ لکړ د سهار منځه نه دی کړی اوس راغی ماپښین دی جماعت ته هلته جماعت ودرېدی د ده هغه د سهار لمونځ په یاد دی حضراتو دا جماعت یې بیخي صحیح کړي لا نه دا وقتي لمونځ یې نه دی صحیح وانکې وکړي هم هغه فاسد بله کېږي بیرته بې بیا راګرځي نو دی د خپل قضایي لمونځ وکړي بیا که جماعت پاته و په هغه کې دې شامل شي کنې هغه د ماپښین نه دې بیا وروسته یې کړو پسې وکړي مطلب دا دی که صاحب ترتیب دی قضایي دې د مخه کړي او که ترتیب ساقط سوی دی بیا دې هغه وقتي وکړي د جماعت لمونځ بیا دې خپله قضا راوړي والسلام